ابو سعید عبد الله ابن سمره رضی الله عنه څخه روایت دی هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل ای عبد الله ابن سمره د مشرتوب غوښتنه مه کوه، ځکه چې کوم مشرتوب له غوښتنې پرته تا ته درکړل سي، په هغه کې دې د الله له لوري مرسته کېږي، او که په غوښتنه درکړل سي، ورپرېښودل کېږي، او که په یو کار دې قسم وکړ، بیا دې له هغه پرته په بل کار کې خیر ولید، نو هغه د خیر کار وکړه، او د خپل قسم کفاره ورکړه. د دې حدیث روایت بخاري مينا فطري شهيدان لکه ګلونه دي مينا فطري شهيدان لکه ګلونه دي کله څوک نیولی دي دا د دګمریانو کور دا د باکرانو کور نن د یکشنبې ورځ د څوارلس سوه نهه دېرشم هجري قمري کال د رمضان المبارک د میاشتې یولسمه نیټه چې د دوه زره او اتلسم میلادي کال د مۍ د میاشتې له اووه ویشتمې نیټې سره سمون خوري په سر کې ستاسو پام د خبرونو سر ټکو ته راګرځوو د روزګان ولایت په چوره کې لس پوستې فتحه دېرش تنه کمانډویان او عسکر قتل یولس تنه یې ژوندي ونیول شول د دایکندي ولایت اجرستان کې د تښتېدلي ولسوال د پلار په شمول څوارلس تنه عسکر تسلیم شوي د هلمند ولایت په مرجه کې نه تنه مزدور عسکر وویشتل شول چاودنو هم دښمن ته مرګ ژوبله واړوله د فاریاب ولایت په دولت آباد کې پراخې سیمې د درو پوستو په شمول فتح شوې د خبرونو تفصیل د روزګان ولایت له چورې ولسوالۍ نه په تازه را رسېدلي خبر کې ویل شوي هغه جګړه چې پرون مازیګر د یادې ولسوالۍ اړوند د تورې چینې د کمربند له فتحې وروسته د یادې ولسوالۍ د بازار په شاوخوا مجاهدینو د مزدور دښمن په پوستو پیل کړې وه اوس هم دوام لري تر دې مهاله د دښمن لس پوستې فتح شوې دېرش تنه مزدور کمانډوي او د مزدوري اردو عسکر ځای پر ځای قتل یولس تنه یې ژوندي نیول شوي دي په دې سربېره ګڼ مهمات د مجاهدینو لاس ته ورغلي او اوس ولسوالۍ د مجاهدینو تر کلکې محاصرې لاندې ده د یاد ولایت د مرکز ترینکوټ اړوند هوایي اډه باندې پرون مازیګر څلور نیمې بجې د غرني هوان په مټ برید ترسره شو د هوان مرمۍ په اډه کې دننه په نښه شوي هدفونو لګېدلې چې له امله یې شپږ تنه مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې د دایکندي ولایت له اجرستان ولسوالۍ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې د تیرو څلورو ورځو په جریان کې په یادې ولسوالۍ کې د اسلامي امارت د جلب او جذب کمیسیون د مسؤلینو په هڅو او زیار سره د همدې ولسوالۍ پخوانی ولسوال او د اوسني تښتېدلي ولسوال پلار بسم الله خزانه دار په شمول څوارلس تنه عسکر د حقایقو په درک کولو سره د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شوي نوموړو له ځان سره اووه کلاشینکوپونه یوه توپنچه او چانټې هم مجاهدینو ته رسولي او کلک هوډ یې څرګند کړی چې نور به هیڅکله د ګوډاګۍ ادارې لیکو ته ورنه شي مجاهدینو هم نوموړو ته پوره ډاډ ورکړی چې په اطمینان سره خپل ژوند پر مخ بوځي همداراز د یادې ولسوالۍ اړوند د ازرکې په سیمه کې د اسلامي امارت مجاهدینو او دیني علماو یوه شانداره غونډه ترسره شوه په غونډه کې د جهاد په اهمیت ضرورت او فرضیت په اړه مفصلې ویناوې واورول شوې د غونډې په پای کې د اسلامي امارت د زعیم علي قدر امیر المؤمنین شیخ الحدیث مولوي هبت الله اخونزاده صاحب حفظه الله تعالی د بخښنې وروستی پیغام هم واورول شو په یاده ولسوالۍ کې د مزدور دښمن د سپینې غونډۍ په مهمه پوسته پراخ وسلوال برید ترسره شو. برید چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې پوره یو ساعت یې دوام وکړ. د برید په پایله کې پوسته په ټولیزه توګه فتحه او پکې میشت دوه تنه مزدور عسکر ځای پر ځای وژل شوي پاتې یې په تېښته ولاړل. په تښتېدونکو عسکرو د کمین په ترڅ کې وسله وال برید ترسره شو چې په کې درې تنه ځای پر ځای ووژل شول. له دښمن څخه په یاد مرکز کې دوه کارمولي ټوپکونه، یو ثقیل، یو د شپې دوربین، یوه مخبره او په زیاته اندازه مرمۍ او مهمات د مجاهدینو لاسته ورغلي. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. د هلمند ولایت له مرجې ولسوالۍ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي، چې پرون سهار نه بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د کیمپ په سیمه کې په هغو مزدور عسکرو او پولیسو چې له مرکز لښکرګاه څخه د یرغلګرو په هوایي ملاتړ د خپلو ګډاګیانو د اکمالاتو په موخه راغلي وو وسلوال بریدونه ترسره شول د خبر له قراره په دښمن د دراسکوپونو په مټ او هم د کمینونو په ترڅ کې بریدونه ترسره شول چې تر مازیګر پورې یې دوام وکړ د بریدونو په پایله کې نه تنه مزدور پولیس او عسکر وویشتل شول همداراز په دښمن د څلورو خښ کړای شویو ماینونو په مټ چاودنې هم ترسره شوې چې دښمن ته یې مرګ ژوبله اړولې خو کره شمېر یې نه دی ترلاسه شوی دښمن مازیګر له سیمې بیرته په تیښته مجبور کړای شو په نننۍ جګړه کې یو تن مجاهد هم د شهادت لوړ مقام ته رسېدلی تقبله الله تعالی د یاد ولایت د ناوې ولسوالۍ اړوند د نمرو په سیمه کې پرون سهار نه بجې د مزدور دښمن د ځانګړو اربکیانو په پلې ګزمه د درسکوپونو په مټ برید ترسره شو چې په پایله کې درې تنه وویشتل شول او پاتې یې په تیښته ولاړل همداراز د نادعلي ولسوالۍ اړوند د شیرینجان چراهې په سیمه کې پرون مازیګر پنځه بجې د مزدور اردو یوه شوبله د کمین په برید کې د راکټ په مټ وویشتل شوه په بشپړه توګه ویجاړه او پکې سپاره مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته همداراز په سیمه کې دوه تنه مزدور عسکر د دراسکوپونو په مټ وویشتل شول او ځای پر ځای ووژل شول مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوه زیان نه دی اوښتی د فاریاب ولایت د دولت آباد ولسوالۍ اړوند د پوپلزي بازار قلعه او جمجمه قلعه په سیمو کې د اسلامي امارت مجاهدینو د مزدور دښمن په پوستو پراخ وسلوال بریدونه ترسره کړل بریدونه چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې په پا پایله کې په دریو واړو سیمو کې د درو پوستو په شمول په بشپړه توګه فتحه او مزدور دښمن د تلفاتو په لیدلو سره په تیښته ولاړ مجاهدین ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی د یاد ولایت د ګرزیوان ولسوالۍ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې تېره ورځ مازیګر د یادې ولسوالۍ اړوند د غلبیان په سیمه کې یو تن قومندان صادق ولد محمد د حقایقو په درک کولو سره د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شو نوموړي له ځان سره یو ام شپاړس ټوپک او یو کلاشینکوپ هم تر مجاهدینو پورې را رسولي او د مجاهدینو له لورې هم تود هرکلی وشو د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ اړوند شوبار سیمه کې د اربکي قومندان مراد خان په مرستیال جنت ګل د اسلامي امارت مجاهدینو ناڅاپي برید ترسره کړ معلومات ښیي په دغه برید کې نوموړی ځای پر ځای ووژل شو او کلاشینکوف یې مجاهدینو له ځانه سره یووړ مجاهدینو تېره شپه شاوخوا یوه بجه د شلګر ولسوالۍ مربوط جلګه سیمه کې د مزدورو پولیسو په دوو پوستو د اسلامي امارت مجاهدینو بریدونه ترسره کړل د معلومات له مخې په دغو بریدونو کې دوه تنه پولیس ووژل شول د میدان وردګ ولایت د جلریز ولسوالۍ اړوند کلسنګ سیمه کې یو تن عسکر د نښه ویشتونکو مجاهدینو له لوري په نښه او ووژل شو دغه راز تېره شپه شاوخوا دوې بجې د یاد ولایت جلګې ولسوالۍ په امنیه قمندانۍ او مختار په نوم پوسته باندې مجاهدینو بریدونه وکړل چې له امله یې دښمن ته مرګ ژوبله واوښته خو کره شمېرې لا نه دی روښانه شوی د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ اړوند د کنداریانو په سیمه کې د مزدور دښمن په کماز موټر د خښ کړای شوي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه د چاودنې له امله موټر ټوټه ټوټه او پکې سپاره مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شول د خوست ولایت د مرکز تویشي خوړ سیمه کې په مزدور عسکرو د اسلامي امارت مجاهدینو برید وکړ د معلومات له مخې په دغه برید کې یو تن عسکر او یو تن پولیس ووژل شول دغه راز یو میل ام شپاړس ټوپک یو میل کلاشینکوپ یوه زغره او په زیات اندازه ډول ډول مهمات او نظامی توکي د مجاهدینو لاسته ورغلل د کابل ولایت پغمان ولسوالۍ اړوند چوکې ارغندۍ سیمه کې د مزدور عسکرو په مرکز د اسلامي امارت مجاهدینو برید وکړ د معلومات له مخې په دغه برید کې دښمن ته ځاني او مالي تلفات واوښتل خو کره شمېرې لا نه دی روښانه شوی. د جوزجان ولایت تاقچې ولسوالۍ اړوند ګوت دیناقر سیمه کې په شریر اربکیانو د مجاهدینو له لوري برید ترسره شو د معلومات له مخې په دغه برید کې څلور تن اربکیان ووژل شول او وسلې د مجاهدینو لاسته ورغلې په نښتو کې یو تن مجاهد هم د شهادت لوړ مقام ته ورسید د راپورونو له مخې پرون مازیګر شاوخوا څلور بجې د لغمان ولایت علیشنګ ولسوالۍ اړوند ګنجون سیمه کې په پلیو تېرېدونکو اربکیانو د مجاهدینو له لوري د ځای په ځای شوي ماین په مټ چاودنه وشوه د خبر په اساس په دغه چاودنه کې یو تن اربکی ووژل شو او دوه تنه نور ټپیان شول او وروستی خبر دا چې د کندهار ولایت د مرکز کندهار ښار د څلورمې حوزې اړوند د دخوجې په سیمه کې د مزدورو پولیسو په پوسته د لاسي بم په مټ برید ترسره شو په برید کې دښمن ته د وراوښتو تلفاتو په اړه کره معلومات نه دي ترلاسه شوي قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام په دې اوولس کلن بهیر کې په امریکا کې درې نوي حکومتونه او ولسمشران راغلل چې هر یوه د افغانستان د جګړې د ګټلو لپاره جلا جلا ستراتیژۍ اعلان او تطبیق کړې د بوش اوباما او ټرمپ د واکمنیو په مهال په افغانستان کې د بیلابیلو ستراتیژیو له تجربه کولو سره په څنګ کې بیلابیل پوځي جنرالان هم توظیف شول ترڅو دغه د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه د بریا تر منزله ورسوي خو له اوولس کلنو تجربو وروسته رویټرز اژانس د خپلو تحقیقاتو له مخې وایي چې په افغانستان کې د سپینې ماڼۍ وروستۍ پوځي ستراتیژۍ چې د تیر کال په اګست میاشت کې اعلان او رسنیو د ټرمپ ستراتیژۍ نوم ورکړ هم د پخوانیو پوځي ستراتیژیو په شان ناکامه ده. او تر اوسه یې د لاسته راوړنې او بریا کوم څرک نه ښکاري د رویټرز څېړنیز راپور وایي چې د ټرمپ د ستراتیژۍ یو عمده هدف د طالبانو کمزوري کول د جګړې په ډګر کې هغوی ماتول او سیمې ترې نیول وو خو د څه کم یوه کال له تېرېدو وروسته امریکایي او داخلي عسکرو نه خو له طالبانو کومه سیمه نیولې او نه یې په جګړه کې تهاجمي موقف خپل کړی دی له بلې خوا د امریکا وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې خبر ورکړی چې د ټرمپ ادارې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال نیکولسن هم له دندې لرې کړی او په ځای یې د سکاټ میلر په نوم نوی جنرال ټاکلی دی نیکولسن ځکه له دې دندې لرې شوی چې په جګړه ییز ډګر کې یې اغیز نه دی ثابت شوی او نه یې هم کومه د پام وړ لاسته راوړنه درلودلې ده له یادو راپورونو څخه فی الجمله دا پایله راوځي چې په افغانستان کې د امریکایانو یوه بله جنګي ستراتیژي ناکامه او اتم پوځي جنرال یې هم په شکست محکوم شو په تجربوي علومو کې قاعده دا ده کله چې یوه فرموله له څو ځلې تجربې وروسته مطلوبه نتیجه نه ورکوي نو فرموله غلطه ده او په عوض یې باید بله فارموله تر کار لاندې ونیول شي په افغانستان کې د امریکا پوځي فارمولې له تیرو اوولسو کلونو راهیسې غلطې نتیجې ورکوي او پرله پسې ناکامیږي خو د سپینې ماڼۍ چارواکي د دې په ځای چې له معقولیته کار واخلي لا هم په پوځي فارمولو او ستراتیژیو ازمویلو باور لري او د اتم جنرال له ناکامۍ وروسته نهم جنرال د جګړې ډګر ته رالیږي اسلامي امارت په دې نظر دی چې د مکررو پوځي ستراتیژیو د تجربه کولو نتیجه یوازې مکرر شکست دی. که امریکایان غواړي له دې جنجاله ابرومندانه ووځي، باید چې د پوځي فارمولو د بیا بیا تجربې په ځای باید فارموله بدله او د تفاهم او سوله ییز حل ستراتیژي انتخاب کړي. زموږ د اولس یو مشهور متل دی چې که غر هر څو لوړ وي بیا هم پر سر لار لري. موږ باور لرو چې د افغانستان قضیه د تفاهم او مذاکراتو له لارې حل کېدلای شي او په نهایت کې زموږ اولس سولې او استقرار ته رسېدلای شي. پلا پشافو او ډالرو مشي د توپانو ته بسم تن ورکوي. روژه د برکت او ثوابونو میاشت د شریعت غږ راډیو د دینی خبرونو اداره یې وړاندې کوي د شریعت غږ راډیو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ډېرو درنو او معززو سامعینو! الله تعالی دې وکړي چې روغ جوړ او صحتمند به یاست او د روژې مبارکې ورځې او شپې به مو په خیر او عافیت سره تېرېږي. درنو اورېدونکو! روژه د بدلون میاشت ده، موږ تاسې باید داسې وخت تېر نه کړو چې روژه راباندې تېره شي او موږ د خپل ژوند د بدلون او دایمي اصلاح لپاره ګام نه وي پورته کړی او د روژې په حکمت او برکت مو ځانونه نه وي پوه کړي. هسې خو هم موږ باید د ژوند له هر ګام او وخت څخه استفاده وکړو، مګر د روژې په اړه باید داسې فکر ونه کړو چې روژه تېره شي او موږ دې ترې عبرت وانخلو. موږ باید د خپلې اسلامي ټولنې لپاره د خپل رسول صلی الله علیه وسلم د زمانې او له هغه وروسته د صحابه کرامو او تابعینو د زمانې پاک انځور خپل ایډیال وګرځوو او له همدې لارې بیا خپل د کورنۍ او ټولنې ژوند د اسلام په مبارکو احکامو رنګین کړو او بیا موږ کولای شو چې د خپلې ټولنې اوسنی تریخ حالت په ښکلي او ارام حالت بدل کړو. روژه د تقوا او پرهیزګارۍ یو انځور الله تعالی په سورة بقره کې فرمایي، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، دلته د روژې حکمت او فلسفه دا ښودل شوې چې روژه د تقوا او پرهېزګارۍ لپاره فرض شوې ده. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه له ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه څخه پوښتنه وکړه چې تقوا څه شی ده؟ ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل، ای امیرالمؤمنینه! تا کله پر ازغنه لار سفر کړی؟ عمر رضی الله تعالی عنه د هو ځواب ورکړ، بیا یې ورته وفرمایل چې دغه وخت کې تا څه کول؟ امیرالمؤمنین ځواب ورکړ چې خپل کالي مې راټولول او هڅه مې کوله چې له ازغیو ځان وساتم. ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل چې همدا تقوا ده. که موږ او تاسې فکر وکړو چې عمر رضی الله تعالی عنه چې په دې دنیا د جنت زیری ورکړل شوی وو د ده په رایه څو څو ځله آیاتونه نازل شوي دي په کومه لاره به چې دی تلی هلته به شیطان نه ټینګېده د ده له اسلام منلو سره اسلام میدان ته راووت دی چې د تقوا پوښتنه کوي او اندېښنه یې ورسره ده نو موږ ولې دومره بې پروا یو که یوازې په همدې خبره فکر وکړو نو پوهېږو چې په موږ کې ډېرې غټې ستونزې پټې دي له همدې ځایه باید موږ د خپل ځان او ټولنې د اصلاح هڅې پیل کړو، خپلې کمزورۍ په نښه کړو او سر له ننه یې د اصلاح هڅې پیل کړو. له هغه وروسته بیا د روژې په حکمت او فلسفه ځانونه پوه کړو او د تقوا پیدا کولو هڅې هم وکړو. له حضرت علي رضی الله تعالی عنه څخه پوښتنه وشوه چې تقوا څه ته وايي؟ هغه مبارک وايي چې د ژوند په هر ګام کې له الله تعالی وېره، په قرآن کریم عمل کول، په لږو امکاناتو قناعت کول او د قیامت ورځې لپاره تیاري کولو ته تقوا وايي. که د پورتني تعریف له مخې موږ خپلو ځانونو ته وګورو، نو موږ څومره له خپل رب څخه وېرېږو؟ څومره مو په قرآن کریم عمل کړی؟ ایا په خپل ژوند کې مو په لږو امکاناتو قناعت کړی؟ او اخري خبره دا چې موږ د اخرت لپاره ډېر تیاری کړی او که د فاني دنیا لپاره ډېرې هڅې کوو؟ که په دغو لنډو ټکو هم لږ فکر وکړو، خپلې ستونزې به رامعلومې شي او بیا نو زموږ کار دی چې د اصلاح هڅې یې کوو او که نه؟ موږ او تاسې ګورو چې زموږ په ټولنه بلکې ټوله اسلامي معاشره کې د نورو میاشتو په پرتله په روژه کې ډېر اسراف کېږي. د روژې میاشت مو د عبادت او تقوا پر ځای د خوراکونو میاشت بللې او بیا دا هم وایو چې الله تعالی یې راکوي او الله تعالی په کې برکت اچوي. اوله خبر خو دا ده کله چې انسان ډېر خوراک او څښاک وکړي بیا د الله تعالی عبادت نه شي کولی، خېټه یې ډکه شي او انسان سست شي، بیا یوازې خوب ښه کولای شي. بله دا چې موږ خو خپل ځانونه ښه مړوو مګر دې ته نه ګورو چې په ګاونډ او کلي کې مو داسې خلک هم شته چې د روژه ماتې لپاره څه نه لري خپله روژه له اوبو او وچې ډوډۍ سره ماتوي دې وخت کې که موږ یوازې د خپلې خېټې په ډکولو ځانونه د الله تعالی ځانګړي او برکتي بندګان بولو نو دغه بېچاره او بېوزله خلک هم پر موږ حق لري چې موږ دې ورسره خپله غوړه مڼۍ شریکه کړو او که داسې ونه کړو نو باید پوه شو چې موږ د روژې په حکمت او فلسفه نه یو پوه شوي یوازې لوږه او تنده مو په نصیب ده. ایا موږ روژه د الله تعالی له حکم سره سمه نیولې چې حکمت یې په ژوند کې تقوا پیدا کول دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمايي، چا چې بې کاره خبرې او عمل پرې نه ښود، نو الله تعالی دې ته اړتیا نه لري چې دی دې خپل خوراک او څښاک پرېږدي. په بل حدیث شریف کې راځي، ډېر ځله به داسې یو روژه دار وي چې له روژې به یې یوازینی نصیب لوږه او تنده وي. که د تقوا معنا ته فکر وکړو نو دا یوه ستره معنا ده. روژه یوازې په لوږه او تنده نه ده، بلکې زموږ ټول فکر، بدن او اعمال باید د روژې انځور وي. په ژبه له ناروا خبرو، په عمل کې له بدو کارونو او خویونو ځانونه وساتو او دا هر څه د ایمان او صبر په نیت وکړو. چې له هر ډول ناروا کارونو ځانونه ساتو نو باید تمه مو دا وي چې الله تعالی به یې اجرونه راکوي او چې د الله تعالی له ویرې او د اجر په نیت مو دا کار وکړ نو لومړی به مو د خپل ځان ورپسې د کورنۍ او ټولنې اصلاح لپاره هڅې کړې وي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي روژه ډال دی، دا مو له هر ډول ناروا او سپکو کارونو او خویونو څخه ساتي. که په روژه کې درته چا سپکه خبره یا ښکنځل وکړل، نو ته ورته وایه چې زما روژه ده. موږ عموماً داسې خلک یو چې روژه یوازې د سهار له اذانه تر ماښامه لوږې تندې ته وایو، شپې په خبرو، مجلسونو، غیبتونو، فلمونو، قطعو او نورو لهو لعب تېروو او د ورځې بیا خوبونه کوو او بیا دا هم وایو چې ولا روژه خو ډېره اسانه ده. یوه بله ډله خلک مو بیا داسې دي چې په روژه کې ښه عبادتونه او خیراتونه کوي مګر له روژې وروسته بیا هر څه هیر کړي او خپل زاړه عادتونه بیا پیل کړي الله تعالی دې وکړي چې موږ ټول د روژې په اهمیت حکمت او فلسفه پوه شو په روژه کې او له روژې وروسته هم خپل ژوند د روژې په څیر تیر کړو درنو او معززو سامعینو